ترجمة الباب کې د الفاظو وضاحت دی او به څلور ربطونه دي او به غرض دی الفاظ چې دي نو یو لفظ ظلم دی یو لفظ دون دی د دون معنی خو ما تاسو کړې وي چېرې په دې دي کې د حقيت په معنی هم راتلی شي او دلته د اسفل په معنی هم راتلی شي او د قریب په معنی هم راتلی شي او د مغیر په معنی هم راتلی شي ظلم چې حقیر دی د بل ظلم نه او ظلم چې سافل د بل ظلم نه دی او ظلم چې بل ظلم ته قریب دی او ظلم چې د بل ظلم نه مغایر دی هر چې لفظ د ظلم دی نو ظلم تصرف په مل د غیر کې بغیر دغه د اذن نه خپل نفس هم یو سره ظلم کوي پداسي شعبه کې استعمالي چې د شارې نه پاکي اجازه نه او د سم خلق کوئی چې وضع شی فی غیر المحل استعمال شی به محلا دیته هم ظلم وي به لفظ د دون کې راغې دي کې اشاره ده مراتب د ظلم ته چې د ظلم مراتب متعدد دي ځکه چې اسباب یې متعدد دي یو سبب د ظلم شرک دی ان شرک لظلم عظیم لقمان ته لسکره دي محبت د غیر الله ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب دې کې مخکې محبت د غیر الله ذکر دی که حب الله دې مخکې ذکر دی بقره یو سل پنځه شپېته کې کتمان حق ومن اظلم ممن كتم شهادتا بقره یوسف سره ختم تجاوز حدودنا ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون بقره وسوى سوا دير پس د وضاحت د الفاظنا رب د کتاب د مان سره رب د هم مضمون سره چې ترکیب او زیادت ته ایمان کې دا په اعتبار د تقابل تضاد دی. اشیاء په اضدادو ښه معلومیږي او بضدها تتبین الاشیاء. د ایمان کامله مقابل چې کوم دی ظلم دی ظلم چې دون ظلم وي نو ایمان کې مراتب رااله ایمان هم مرکب شو کتاب الایمان سم برابر راغی هم مضمون سم برابر راغی باب سابقه سره عرب چې کفر دون کفر دی معصیت د امور جاهلیت نه دی باب سابقه کې د ذکر او مسائل د حدیث سابقه کې هم داو هغه معلوم شو چې ظلم د جاهلیت د امورونو دی او کفر دون کفر دی چې ظلم دون ظلم دی خو موږ درس کې دا یو خبره ویل کیږي چې باب سابقه او مسائل د حدیث سابقه دا صرف د طالبانو ذهني ممارسات د پاره چې یو تجربه وشي ځکه بخاری کی به څه اوقات یو حدیث به راشی ترجمه الباب سره مناسبت نه عنوان دی کتاب سره مناسبت نه نو چې کله تاسو دا طریقې کار یې دي نو هغه په پتاوه د باب سابقو پتاوه د مسائلو د حدیث سابقه وي په تبع د باب سابقه او په تبع د څو نه دا دا, دا طریقه د ځان سره ملحوظ ساتي په ذهنو کې پکاري دا ظلم دون ظلم په منزله د تتمه د ما سبق دی مخکې مراتب د کفر او د معاصی دلته مراتب د ظلم مخکې رد په مرجیو چې هغه یې قائل او معصیت د ایمان سم منافی نه دی بلکې نفس تزیه کافی کیږي نظر ته یې چې څنګه نفس تسبیح کافي کېږي، معصیت خو ظلم دی، خو د ظلم نه خو لوی تکلیف جوړېږي. مخکې ردو په معتزلو باندې چې په اتقاب د قبري باندې د ایمان نه سره خارجي معتزله خوارج دي شوي دا باب وذکر چې نام مراتب دې د ایمان نه نه خالي کېږي او که حد د شرک ته ورسېد نو بیا ایمان نه خالي کېږي غرض د ترجمه الباب نه رد په مرجئه او معتزله او اجتناب د ظلم نه د زیتینا مترجم له ته متوجه شي حدیث سوخ او د ترجمه الما سره بالکل ظاهر دی خو په ظلم کې مراتب نه وي نو سائل په ذهن کې یو مرتبه او په جواب کې ورته بل مرتبه باندې ملاوي ده خو یو مرتبه به وي پته ولګي دا چې مراتب دي د سائل په ځان کې یو مرتبه او جواب کې ورته بل مرتبه ذکر شوه عبدالله ذکر نه دی کړی خود مراد دی عبدالله نه عبدالله ابن مسعود دی تاسو سمایو دی په عبدالله کې چې مشه ذکر شي مراد نه عبدالله ابن مسعود مطلق ذکر شي او په کشرانو کې چې عبدالله مطلق ذکر شي مراد جنا عبدالله بن مبارک وي کله کله د شاګردانو په وجه باندې پته ولګي چې دا بل دی لکه سالم نافی ذکر شي نو پته ولګي چې مراد عبدالله نه عبدالله بن عمر دی او علقمه او اسود دا خلک ذکر شینو پته ولګي چې مراد د عبد الله بن عبد الله بن مسعود دی دا حیثیت صحابه کړي جد دا فقيه صحابي دی قصه چې دی نو کله قصد قلبي او کله قصد تعین وي کله قصد افراد وي یو پس یو تحریش او شادشین دا کړی چې دا قص قلم دی او بل تحقیق دا چون شوی دی چې د سائل په ځان کې لم يلبسوا ايمانهم بظلم نه هغه مرتبه مراد دی چې د شرک نه ښکته وي تصور دا کړی چې را دا لګ لګ ظلمونه هم ټول کړی دی او ایمان سره خو دا قسم ظلم اختلاط شوی دی. نو جواب ورکړی شو چې نه دغه ظلم نه دی مراد چې شرک د کفر نه کته مرتبه وي بلکې اعلی مرتبه د شرک مراد ده اودا مرتبه د ظلم مراد ده چې هغه شرک دی. سائل په ځان کې یو قسم د ظلم نو موجب له په جواب کې بل قسم ظلم ذکر کو دغه تقصد قلب وي سائل په ځان کې د شیت نه ختمه تبي یو په جواب کې او بدله مرتبه ذکر شوه چې هغه شرک دی زمون شیخ مفتی وجه حسن رحم الله بهم دې تفسیر ترجیح ورکړه ویل ویل دا قصه قلب دی خو ابن حجر او شان نرشای کشمیری رحم الله هغه دا قصه تعین دی قصر تعین څنګه دی سائل په ځان کې داو چې مطلق عام ظلم به مرادي که ادنی مرتبه وي که اعلی مرتبه وي عموم به وي او شمول به وي هره مرتبه د ظلم چې ده چې د ایمان سره شریک شي نو د ایمان کې به خلل واقع کوي نو هغه مرتبه متعین شو دا کومه چې په ایمان کې خلل واقع کوي چې هغه شرک دی نه شرک له ظلم عظیم او په حدیث کې تفسیر القرآن بالقرآن راغی تفسیر القرآن بالقرآن د مخکره نقل نه حاصل دا دی چی دا اختلاط اختلاط د اشتراک نه دی مراد بلکه دا اختلاط هغه اختلاط مراد دی چی هغه ایمان خارجی هغه مرتبه د کفر دا چې کړه داخله سره ایمان خارج او قرینه پدې دغه آیات دې جملې الفاظ هم دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم کی تنوین دي د تعظیم د پاره د عظیم ظلم شرک دی تاج الدین سبوکی مولانا محمد قاسم نانتوی شیخ الهند شیخ الحدیث مولانا ذکر شیخ مندغه تحقیقی بله قرینه دا هم ده چې مراد د دې ظلم نه هغه ظلم دی چې تغییر د ایمان کوي انقلاب په ایمان راوړي ایمان باندې چې انقلاب راولي نو شرک راولي مراد د شرک نه نفس کفر مراد دې تحقیق نه کړی ما په ظاهر کې اشکال دی انظر الله عز وجل ان الشرك لظلم عظیم لدينا خدا معلومیږي چې د آیات د سورته لقمان روس نازل شوی د آیات د سورته انعام نه لم يلبسوا ايمانهم بظلم دا سورة انعام دی دا رسنه سورة لقمان دی حال دا دی چې سورة انعام په نزول کې متأخر دی د سورة لقمان نه دا الفاظ د کوم شي دي؟ دا غي جواب دی ټیک دا خلک خود شي وی چې سورۃ لقمان مقدم ده په نزول کې خو په اعتبار د جميع آیات نه ده کو څه آیات دوسنه رسي هم کې دي خود سدیر دین راځي او پای کې ادا لفظ راځي داغي مقصد دا نه چې دا اوس نازل شو د رسول الله اسلام د انتقال په موقع باندې ابو بکر صدیق بر سر منبر د آیات ولسو ما محمد الله رسول قد خلت من قبل رسول د دغه نه صحابه تعبیر کوي فانزل الله تعالی فانزل الله تعالی پدا وخت کې انذار چرته وو او رسول الله اسلام دې انتقال مخوا نا فاند الله تعالی الله نازل کړو قران کې موجود انزل الله فمانا د موجود او د حکم ثبوت فمانا دی د الفاظو او بیا د هغه نه وروسته به غرض د ترجمه ربط او غرض د ترجمه الباب ذکر کوو د الفاظو وضاحت مخکې کوو الفاظ چې راغلي نو علامت او منافق ته خیر مترجم له کې آیت المنافق راغلي دی تریمت الباب کې علامت المنافق لفظ راغلي دی وما صفحان نهم باب په اتلسم حدیث باندې د دې تحقیق شوی دی صدایات نو د تعبیر په علامات باندې کیږي باب علامت الایمان حب الانصار او حديث کي راځي آية الايمان حب الانصار لفظ آيات تحقيق معنا لغوي معنا اصطلاحي صيغه او به د دې تفسیر په علامه باندې دا تحقیق هغه باندې یاربو زیری زمین چلاو کئی سورنگ وئی تو خاص مگر نولی ہوندی خلق اخکار کئی ښکاري په دې تمه کې وي چې یاره دا اوس په دې به راوځي او زه به یې ښکار کوم. هغه د ځمکې نه لاندې چلیدلی خاشعات رسیدلی او په هغه سرنګ وتېږي. دغه شانتې منافق خپل کفر پټ کړی وي ایمان ظاهري لکه دغه منګک سر په ایمان کې ظاهري نور پټ تعلق د کافر ساتي بادوی دا د نفق نه ماخوذ دی سورنګ ته وایی سورنګ مستطری دا هم دغه شان دی کوي بادوی دا د نفق المال نه ماخوذ دی نون فی خپل معنا دا خرج کول منافقم ایمان خرج کو بی جای خرج کو د دنیا په خواهشات یې ښاد کړم. باب من فعل راځي منافق علامت المنافق دا د مبالغې لپاره یا د مراتب او تفاوت ته اشاره ده بیا د الله سره چل کوي خو الله هم د ده سره سي معامله وکړي چې دا په حکمت دا پی نشي هر چرابت د دې باب د عنوان د کتاب سره د هم مضمون سره د باب سابقه سره مسائل د حدیث سابقه سره کتاب الایمان سے خو مقابله د تضاد دا په طریقې د تقابل تضاد دا ذکر کوم لکه معاشی او کفر ظلم د ایمان ضد دی نه منافقت هم د ایمان ضد دی او نفاق یې هغه علامات دي متعدد دي نه ایمان کې موږ شان دي مراتب دي ترتیب ثابت شو باب سابقه او مسائل حدیث سابقه سم رب ظاهر دي دا یو قسم تتمه د ما سبقه ده لکه د کفر او د معصیت او ظلمونو مرتبه وی نفاق هم یو مرتبه ده غرض د ترجمه الباب نه یو خدا را یو خو د منافقین او خصلتونه ذکر کول دي دویم غرض د ترجمة الباب نه د دې خصلتونو نه اجتناب په کار دی. رد په مرجیو باندې چې نفس اقرار مدار د نجات نفس تصدیق مدار د نجات نه دی منافق چې کوم دی اعمال د منافقت کوي هغه د ایمان نه خارجي نه پکرامي او باندې را چاغي نفس اقرار مدار د نجات وي نفس اقرار څنګه مدار د نجات ګرځي او اقرار کوي کړه مترجم له ته متوجه شي اول حدیث دی دا ابو هرره دی دیم حدیث عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو دی اول حدیث کی ګرا نافی ابن مالک ابن ابي عامر راغی ګرا سوق منوی چې سوق دا حدیثینو ماخذ بار بار ویری دي ترجمه الباب سره ظاهر دی او سوق ظاهر دی دا د مادي کیمیانو ستره دی. د کوم مادي کیمیانو کوم چې ایمان دی. اول کې درې علامات ذکر شولو، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان. دویم کې څلور علامات ذکر شولو. اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عهد غدر او څلورم پسې اذا خاص مفجرهم زیته شو او په دې کې دا هم ویلي چې څنګه سفیان حدیث دا مشنه نقل کړی نه شوبه هم یې دا مشنه نقل کړی متابعت نه کړی یو چند خبرې په مجموعه د احادیث الحدیثین کې قابل توجه دي. اول خو خبره د مفهوم العدد ده په دې یوه کې عدد د ثلاثو ذکر کوي په دې بل کې عدد د اربعو ذکر کوي دا تفاوت ورته د هغې جواب دا دی چې دا تفاوت د تناقضي خو نه دی بلکې دا تفاوت د منافقت مرتبه دی په دی وجه او یا دا وضع تدریجی ده ایستا ایستا اتاغان ورکول کی دی او یا پدې کې دچا اصلاح مقصد وه په وله مجمع کی مخاسمی والا نه وو دا نورو او په دې دیم کې سم مخاسمی والا هم دا زیادت داسې تدریجی راځي تحدید او حصر په دې کې نه خو اصلاح د حاضرینو وي په اقتدا د مقام او د زمان سره. بے معروف شو اشکال دی ایا پدې خصال باندې یو سره د دایری دی ایمان خارج دی ماشین بر ذکر کړی دی دا اشکال ذکر کړی دی پدری محشه باندې به ته جوابونه هم کړی دی یو جواب دا کړی چې څوک دی عادی شي همیشه د شکې جریمان خارجي څوک وایي دا خو په مقام د انذار او تخویف کې خبره ده يرول مقصد دي چې دې خاصات نه خلق ځان ساتي څوک وایي دا د هغه وخت منافقین علامات دي هغه وخت چې کوم موجودو بعضي وایي دا عملي نفاق دی اعتقادي نه دی عملي عمل د منافقت دی ځنې وایي دا تشبیهي نفاق دی د منافقین سره مشابه دی تشبیه نفاق چه دلته آیات علامه ویل شوی ده او تاسو ته علت او سبب او شرط او رکن او د علامی فرق ما کړو تاسو می کړو کنا د مشکات ورته می کړو تاسو می کړو کنا دا پیر قسم می تکړو ها علامت شی چی دی هغه خامخا دلیل د تحقق نه وی تخلف تی کله کله راتی شی احجار علامات د اووی کله وی احجار نوی کله احجار وی وبنوی که دا دواړه وي هم اوبه وي هم احيا وي بے په دې باب کې روایتونه دي یو د حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت ته مشکات کې راځي اول جلد ادمه سما صفحه وای موږ رسول الله اسلام نه تاسو په علامات کې وکړو رسول الله اسلام وخندل مالکم ولهن تاسو دې ستکار دی هغه تاسو مبارک نه پته لري چې دا یو خاص طبقه مبارک دی کاشف القاری کې مولانا اسد الله خان صاحب دویم جز د درې سوه یو کم دېرشمه صفحه کې دا تحقیق کړی شروع قتل غواړي د هرې شرح نه تم مقصد را غواړي او دا ځام نه پکار چې څوک کوم شرح ګوري نه هغه د استاد شرح هر کتاب ګوره چې کم پکې د کمال خبره وه هغه نه نقل کوه کم چې پکې د کمال خبره نه وه هغه نه غلې کېږه کشف الباری کی عجیبا غرائب شتی شاید چې دا مولانا چې املا بوي شاګردانو مرتب کړی او احترام تقدس غالب په تحقیق دی تعبیر مې څنګه وکړم احترام او تقدس غالب په تحقیر دی احترام او تقدس څنګه د هر مشر نوم اغستل د دې اهتمام شوی دی د اکابر دی ولا او بیا هر یو ته د توجیه نسبت کول چې پلانکي زبر خدای ویلي دي، پلانکي زبر خدای ویلي دي. نو د پوښتنې پیشوخان جوړ کړی دی، د پیشنې څه جوړ کړی دی؟ نو اوږده قصه یې پکې په خلاف د قاضي شمس الدین صاحب رحم الله نه مختصر کتاب لیکلی دی خو په هغه تحقیق غالب د مختصره توجیه وکړي کتاب ولګي او دومره وخت نه دی ځای کړی خدا په چا چې احترام تقدس غالب شي نو پاوی دا چل کیږي زمونږ هم دایره دا چې روسته دور به د احترام او تقدسي اوس خو شروع د حقته خو شروع دی قبرونه ته مراقبی شروع دی ختم خواجه ګان شروع دی نور هم عجیبه عجیبه کارونه شروع دی ان د تقلید شروع دی خدا خوینه او خصلتونه دي یو د عمر رضی الله تعالی خصلت او یو د عمر خصلت عمر رضی الله تعالی عنه د تحقیق قائل او د دې تقدسات نه یې راکېدله چې چا به دا تقدسات او خبرې اترې کولې سزا به ورکوله حتی چې حجر اسود ته هم بوسه شوی حجر اسود د دې پیژنم ته ګټه نه نفر سوال شي نه ضرر سوال شي خو که رسول الله اسلام نه وی خپل کړی ما نه خپل ولی او زوی ابن عمر چو نو هغه با هرې ګټې ته سلام کو په کوم ځای چې رسول الله اسلام تلې په هغه وته په کوم ځای کې چې رسول الله اسلام کې ناس تلې نو هلته به کې ناس حتی کو تشبول بنوتلل خو د حج په دور کې چې به روان وو، کوم ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تشو ول تناست، هلته به کېناستو، احترام، تقدس پرې غالب وو. او مولانا زکریا صاحب ښه سړی دی، هغه ښې ساده خبرې کوي، خو زه په عقیده کې د وعديانو سليمان دا عقيده د عمر وه او په عمل کې چې کوم دی نو بدعتيانو ته نږدې مدبريانو ته وایي دا طریقه کار د ابن عمر وه دونه څه مناسبت دی یو کې د عمر سفر کې څه ابن عمر هم خیر دا د هر چا خپل یو ذوق دی تاسو ته مې دا خیوزي کې دا لطیفه ځکه وکړه چې چرته داسې ونه وي چې ما به دا شرح نه کتلی خاص ما ته چمړه وکړه یو لس کاله مې مخکې مطالعه کړې ده او عقد بلیا خپش سبقو مازیګر کې باندې یو یو ټکی تحقیق کوم یوولس کاله او دا مطالعه به مې خپله تقریبا عمر ته کوم. بیا راته ځینې ملګرو ویل چې دا ستا مخ ته چې ناست دي دا خو دومره د تحقیق والا نه دي، ته ولې دومره تحقیق کوې؟ ما ویل زه د بخاري وضع چې ده دا نه خرابوم، زه به دوی ته دغه شانې تحقیق کوم. یوولس کاله وروسته په دې یوولس کالو کې ما بخاري ختمه نه کړه، پسې لږه لږه مې لوله، بیا د هغه نه وروسته مې د بخاري درس شروع کړ، بیا مې دا پاڼې یو ځای کې جمع کاوه بل ځای کې هم، بیا مې الله په زړه کې پروس کالي نه مخکې کال وغورځول چې لږ همت وکړه، چټۍ نه کې مه ځه، الله دې هغه ملګري هم کامیاب کړي، هغوی هم راته همت وکړ، هغوی ته دعا کوم دي نور خراسان مت کړه سراج نیم کله په کوګه وکړ خیر دی خو سکالی پروس کړه خو نه سراج کړه ما پروس کړه چې به شروع وشو اوس ترمذی مکمل کو د خیر څخه الله دې رحم دې دې کې یو لفظ راغی دې ته لګ متوجه شي دویم حدیث کې راغی و اذا عهد غدر اول کې اذا وعد راغی اخلف عهد او غدر سو خو فرق نه کوي مانن فرق نشته او الفاظ متفاوت راځي سو کو دا د یو طرف وی او عهد د دوه طرفونو وی کوم معاهده باید مقاله دي سو کوئی وعد بعد کی چې جلب المنفاتی تفیده لا سراجی عهد باغ کی راځي چې ترک المضرتی د نقصان نسره بچیږي سو کوئی وعد کی عموم دی عهد تدرا خبروي دې مسلمانانو دې باندې څه خطا فاجعه څه تحقیق نه التکې نه ګټه یې راوړل دې کې څه دا کوم څه نه خلا خلک یې کاته کوي کش پر قبور قبرون ته ناش کې دا شي کوي یا کوړیو په دې ځینې کې خدا جانه مازونه د مو شيوخ قبرون ته خارکړي دا شي کنه د دې څه تحقیق دی کومه زمونږ یو مرګره او هغه د مولا او هغه ویلي ځکه دا خبره چې په قانون کې لا بوزي د معرفت د نه اشیاونه طالبان ته په تحقیق کوو نو یو بیدار هم لیکل چې قانون کې دا قاپ سر ولې غټ لیکل دي یو بیدار لیکل چې دا قانون چې دی دای په سره قلم ولې لیکل دي دا هغه وخت و چې دا تقریر لا د قانون زرادي قلمي وه نو ده ته دا د هغه وخت تقریر یاد و. نو ما ورته بیا وویل چې مولوي صاحب دا اوس چې دا کوم کتاب ستا مخې ته دی که نه دا یې په سره قلم قانون نه دی لیکلی ته دې ته ګوره که نه نو ختم خواجهګان کې څه دي ختم خواجهګان دغه ګیټې یادول دي اسماء الحسنا وي او ځینې پکې چې به موقع ته ملاوي شي به پکې او که دا اول نظام د خلاف و نو تحریمی دی که دا اول نظام د خلاف نه و نو دی تنزیحی دی او په دې هم ځان پوه کوي چې د وادي نه خلاف هل راځي چې د بل منفعت ته خطر وي او د بل منفعت ته خطر نه وي نو بیا هغه ته وعده د خلاف نه وای بل منفعت څنګه وي بل څه د لوه ذکر دې تدی زراشه تعالی ما پیسې راوړي قرض به درکم او دا کس دې هغه رانی شي ګناګار دې خدا بل رانی شي د خپل نقصان په خپل وکړو دا مثلا بیا دا ولغړی چه وعده وفاداری به کئ لیکن هله چه معصیت د خالق نه راځی که چره داسی چه معصیت د خالق راځی او دا دانه ټیم دی او بل سستا لول دی غرانه نه مانځل ده بس کم کو یو باب بل ویل